انواع د حدیث ضعیف بیانېدل په اعتبار د دې سره چې دا غي په اسناد کې حذف او انقطاع راغلی وي نو باغی کې معلق بیان شو بیا پکې مرسل دا منقطع معزل سلورم نمبر مرسلو دا غي مختلف تعاریف وشول او دا ویل شو چې راجح تعریف دا دی ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم حافظ ابن حجر ور سره دا قید اضافه کړو مما سمعه من غیره چې اشکالات پیران شي دا غي دوه قسمه ذکر شول جلی او خفي بیا د اهل علم د مرسل په احتجاج او قبول کې اختلاف وو تر لسو پورې اقوال او مذاهب وو خو مصنف رحمت الله علیه اختصار سره هغه درې ذکر کول دوا مذهبونه دا غینه بیان شوی وو اول دا چې حدیث مرسل ضعیف دی علی الاطلاق قابل د احتجاج نه دی د دوه وجه ذکر کولې یو دا چې کم ساقط راوی دی په دې کې نو د په حالت کې جهالت دی او دویمه وجه دا ذکر کوله چې کله مجهول مسمّی نه قبليږي نو مجهول غير مسمّی خو به طريقه اولا نه قبليږي دویم مذهب په احتجاج د مرسل کې دا ذکر شو چې دا صحیح محتج به دی چې دا جمهور فقها او مذهب د دلیل دا ذکر کولو چې احتمال د ضعف په دې ساقط کې ځکه دا ساقط په طبقه د تابعینو کې دی په تابعینو کې کذب دروغ دا بعید ځکه دی زمانی له نبی صلی الله علیه وسلم گواهی د خیریت کړی دا چې دا غوره خلک دي نو یو وجه دا ذکر کولا په دې باندې ردود ذکر شول دوی مې دا ذکر کوله چې امام بخاری په طبقات متأخرو کې دی هغه چې په خپل صحیح کې کم معلقات مجزومه ذکر کړي نو تاسو ته صحیح تسلیموي نو ائمه تابعین چې دا په اوچتو طبقاتو کې دي چې دای کوم مجزومات د نبی صلی الله علیه وسلم نه ذکر کړي نو دا خو په کار د چې به طریقې اولا قبول کړي شي د دې جواب هم شوی چې امام بخاری په ځان باندې دا لازم کړي چې زه به صحیح راوړم په خپل کتاب الجامع المسند الصحیح کې او تابعین دا شرطونه په ځان نه دي لګولي دریم مذهب دی په احتجاج بر مرسل کې د دین نوې سبق دی صفحه د کتاب د 130 مصنف رحمت الله علیه وی المذهب الثالث التفصيل دریم مذهب چې آیا مرسل حجت ته قابل قبول لکنه په دې کې تفصیل له فيقبل بشروط والا رد حاصل د مذهب دا دی چې مرسل به په شرطونو باندې قبول شي کله غ شرطونه پکې نه نو بیا مردود او ضعیف دی واختلفوا في تحديد هذه الشروط خود دې شروط په تحديد کې بیا د اهل علم اختلاف ده لذلك يدخل تحته من المذاهب من المذاهب ما يلي نو د دې لاندې مختلف مذاهب راځي کوم چې ذکر کیږي رستو اولنې دا يقبل اذا كان المرسل من اهل القرون الثلاثه المفضله یو دا چې دا مرسل به د دغه دریو پیړو نه چې د کوم فضیلت په احادیثو کې راغلي خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقبل اذا كان المرسل لا يرسل الا عن ثقه دویم شرط دا دی چې د کوم راوی مرسل د حدیث مرسل ذکر کړي نو دی به ارسال نه کوي مګر د ثقه ونه د دې اهل علم مذهب دی دا بشرط ان يكون ثقه عنده وعند غيره خو په دې شرط باندې چې د ارسال نه کوي مګر د ثقات نه صرف ثقه به د پنيز باندې نه وي چې ارسال ته کړي د د پنيز بم ثقه وي د نور اهل علم پنيز باندې بم ثقه وي کنه صرف د د پنيز ثقه وي او نور اهل علم ورله ضعيف وي نو بیا به مرسل قابل حجت نوي دریم دا دی یقبل اذا کان المرسل هو سعید ابن المسیب که مرسل د سعید ابن المسیب رحمت الله علیه پشان وی یادې وی نو د مراسیل به قبليږي او د دین علاوه به نه قبليږي وذلك لانه ثبت اسنادها ځکه د د مراسیل اسانید ثابت دي وقد صبرت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما بينهما من الوصلة والسهارة د دې احادیث تفتیش چې شوه علما او بحث او تلاش کړي نو د مراسیل ټول د ابو هريره رضی الله عنه نه ماخوذ دي ځکه د دې دواړو په منځ کې سخرګنی و د ابو هريره رضی الله عنه زوم دی نو دی چې ارسال کوي د ابو هريره رضی الله عنه نه کوي نو مراسیل د سعید ابن المسیب امام شافعی وایي چې دا به قبول وي بعض اهل علم وی يقبل اذا لم يكن في الباب سواه مرسل به قبليږي کله چې په دې باب کې د دین علاوه بل مرفوع روایت نه راغله مرفوعات موقوفات په یو باب کې نشته نو مراسیل به پکې حجت وي ويدخل ضمنه من قال د دې په ضمن کې دام داخلي کې چې چا ویلي يقبل اذا لم يعارضه حديث متصل مرسل به قابل حجت وي قبول وي چې کله د دې په مقابله کې متصل حدیث نوي قالو دی اهل علم ویلی والاحتجاج به ندبا لا وجوبا په دې باندې دا حجت نیول استحبابي ام حکم دی وجوبي حکم نه دی لکه څنګه چې په متصل باندې عمل واجب وي ولو كان حجه مطلقا تعارضا کچرته دا د غشي حجت مطلقه شي نو بیا خو به تعارض راشي د متصل سره يقبل ان ارسله صحابي سلورم بعضی دا شرط ذکر کوي چې مقبول به وي دا مرسل که چرته ارسال صحابي کړی وي دا خو اتفاقي خبره ده وروسته به پکې لږ تفصیل ذکر شي مستقل عنوان سره مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي مراسیل د صحابه يقبل اذا وافقه اجماع قاله ابن حزم ابن حزم دا ویلي چې مرسل به ال حجت وی قبليږي به چې کله دا د اجماع موافق وي دا غي مخالف ني وذهب الإمام الشافعي إلى القبول بشروط في الراوي المرسل وبشروط في الحديث المرسل امام شافعي رحمت الله عليه هغه چې مرسل قابل قبول له خصب شرطونه په مرسل کې لګي او سپ حدیث مرسل کې د امام شافعي رحمت الله علیه دا تفصیل اهل علم خوښ کړي د مرسل د قبول لپاره چې کوم شروط ذکر کیږي نو اهل علم وی راجح شرطونه هغه دي کوم چې امام شافعي رحمت الله علیه ذکر کړي په خپل کتاب الرساله کې دا معتمد شرطونه دي مجموعه غو شرطونه د مرسل د حجت لپاره ذکر کړي دي درې شرطونه پر راوي مرسل کې دي او سلور شرطونه په حدیث مرسل کې دي مصنف به تفصیلا ذکر کوي دا غي ملخص او حاصل دا دی راوی مرسل کې درې شرطونه دا دي چې د بد کبار تابعین نه وي دا ډومبني شرط دویم دا لا يروي الا عن الثقات د به روایت د ثقاتو نه نقل کوي دریم دا مخالفت د ثقاتو بنه کوي د چې کوم روایت مرسل ذکر کړه به د ثقاتو د روایت مخالف نه وي درې شرطونه بیا دي سلور شرطونه په حدیث مرسل کې دي یو دا چې دا به مسندم راغلی په بل اسناد باندې یو راوی تابعی حدیث مرسل ذکر کړي خو بل سند باندې دا متصل هم راغله مسند هم راغله په دې بیا اعتراض راځي چې متصل موجود دی نو بیا مرسل له ضرورت ته داغي جواب به مصنف ذکر کوي دویم دا چې دا مرسل به په بل اسناد سره راغلی یو یو تابعی مرسل ذکر کړي د دې غونته بل مرسل به د بل تابعین راغلی وي دا دویم شرط شو دریم دا چې د دې په مقتضا باندې به یو صحابي فتوا ورکړي وي یعنی افتا د بعض صحابه به موجوده چې د دې په معنا به ورکړي به الفاظ دیګر چې حدیث موقوف به د دې مرسل په معنا باندې موجود وي سلورم شرط دا دی چې عام اهل علم او عام علما به دا قبول کړي وي تلقي بالقبول به ورله حاصل وي نو دا مجموعه و شرطونه شول اوس مصنف رحمت الله علیه مفصل ذکر کوي وی فاما الشروط التي يشترطها في الراوي المرسل هغه شرطونه چې امام شافعي رحمت الله علیه هغه پراوی مرسل کې ذکر کوي شرط لګی هغه دادی ان یکون من کبار التابعین چې دی به د کبار تابعین نه کبار تابعین غیله وی چې دا غي اکثر او جل روایت د صحابه کرامو نه دویم شرط دا د ان سما من ارسل عنه لا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الروايه عنه د کچرته د چانه ارسال کړي دا غنوم تنه سوک ته پوسو کی چې نوم سو نو دی به مجهول نه ذکر کوي چې مجهول کس به ذکر کوي چې فلانی را لویلی نه به داسې سړی ذکر کوي چې داغه د روایت نه د اهل علم مخړی اعراض دی کوي حاصل څه شو چې دی به روایت د ثقات نه کوي کم سلور شرطونه چې په حدیث مرسل کې لګی نو وی فیشترط لصحه مخرجه وقبوله ان يعضده ما يدل على صحته وان له اصلا دا شرط لګی چې د دې د مخرج د صحت د پاره د قبول د پاره به یو عازد موجود وي یو مقوی به موجود وي چې تقویت په ورله حاصلېږي هغه به د دې مرسل په صحت باندې دلالت کوي او دا به تنه فهم لرازي چې د دې اصل موجود د به اصل خبره نه ده اسناد باندې چې راویان به حفاظ وي متقنین به مأمونین به فيكون دليلا على صحة المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقة نو دا به د دې دلیل وي چې دا حدیث مرسل صحیح دی او دی راوی مرسل چې د چانه ارسال کړی دی نو دا ثقه دی ضعیف نه دی او ان يجيء من وجه آخر مرسلا من غير رجال المرسل الاول یا بدا په بل اسناد باندې مرسل راغلی خو بغیر د رجال د مرسل اول نه په بل سند باندې د بل تابعین بدا مرسل راغلی دغه اسناد بینی د غیر رجال بنوري کم چې د اول دی فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه نو دا به د دې خبرې دلیل وي چې د دې مخارج متعدد دي د یو کس نه نه راغلي د ډیرو نه راغلي وان له اصلا دا به د دې دلیل چې د دې مرسل سره اصل شته به اصل خبره نه ده وهذا الثاني اضعف من الاول دا دویم کم عازد چې ذکر کړه نو دا د لومبني نه لک کمزور دی لومبنه داو چې مسند متصل براغلی رجال رجال به حفاظ وي او دویم دا دی چې مرسل براغلی په بل سند باندې نو دا دویم دا غړون بنی لګ ضعیف دی او ان يوافقه قول صحابي یا موافقت به راغلی د صحابي د قول سره مخکې مونږ وی چې د دې په معنا باندې به موقوف موجود وي صحابه کرامو به فتوا ورکړي د دې په معنا او مقتضا باندې فيكون دليلا على ان له اصلا صحيحا ايضا دا به د دې دلیل وي چې د دې څه صحیح اصل شته لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر خبره دا ده چې صحابي د قول سره د دې موافقت راغلی نو صحابي به دا خبره د نبی صلی الله علیه وسلم نه اخص کړی وي او ان یفتی اکثر العلماء بمقتضاه اکثر اهل علم به د دې په معنا او مقتضا باندې فتوا ورکړي وي فانه يدل على ان له اصلا دا اکثر اهل علم چې فتوا ورکوي دا دلیل د دې چې دې څه اصل شته وانهم مستندون في قولهم الى ذلك الاصل او دای استناد کړه د تکیا او ډړې لګولې په دې خپل فتوا ورکول کې په دغه اصل باندې فاذا وجدت هذه الشروط قبله الشافعي دا شرطونه چې کله موجود شي سلور په حدیث مرسل کې درې پراوی مرسل کې نو امام شافعي دا قبلي خو بیا هم پکې دا احتمال شته چې دی به د هغه چا نه راغستی شوی چې هغه بغیر محتج به وي نو دا احتمال چې پکې راغی یو قسمه کمزوري راغه نو بیا هم د مسند نه کمزورې دی ولو عدده حديث متصل صحيح اگر کده د اعتزاد او تقویت راغلی په یو حدیث متصل صحیح سره اگر که اعتزاد په بل مرسل سره راغلی نو دا احتمال شته چې کېدې شي د دې دواړو اصل یو وي او ان یکون متلقا عن غیر مقبول الروايه دا احتمال پکشته چې دا د هغه چا نه راغستې شوی چې هغه د مقبول الروايه نه وي نو دا احتمالات ټول څه د پاره ذکر کړل چې د مسند نه په مرتبه کې کم دی وان عذده قول صحابي اگر که د دې اعتزاد په قول د صحابي سره راغلی په موقوف روایت سره راغلی فيحتمل ان الصحابي قال برايه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم بیا هم پکې دا احتمال ته چې صحابي کې دی شي په خپل اجتهاد دا خبره کړي نبی له سلام نه ني اوریدلی فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل نو په دې کې بیا داسې خبره نشته چې هغه د مرسل له تقویت ورګي ويحتمل دا احتمال لري ان المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا کې دې شي دا مرسل چې کله خبره واوري دا د صحابي نه نو د پیدا ګمان کړي چې دا به مرفوع یا اعلان کې مرفوع نه وي صحابي خپل اجتهاد وي فغلط نو دا مرسل غلط شوی ورفعه او د مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ذکر کړي صحابي خپل خبره کوي مرسل په حسن ځوان کړه ده د صحابي د خبرې نه مرفوع روایت جوړ کړي ولم يسم الصحابيه ثم ارسله بیا ارسال کړی ولم يسم الصحابيه نوم د صحابي نه وی ذکر کړی فما اكثر ما يغلط في رفع الموقوفات وی ډیر زیات غلطی کله راځي په رفع د موقوفاتو کې حدیث موقوفي روات پکې خطا شي دا غي نه مرفوع جوړ کی وان عزده موافقه قول عامه الفقهاء وی کده دي تقویت د عام فقهاء په قول باندې راغلی فهو کما لو عضده قول الصحابي واضعف دا داسې دی لکه اعتزاد د صحابي په قول راغلی وي بلکې دا غي نه کمزور دی د صحابي قول کې چې دغه احتمالات راتلې شي چې دغه اجتهاد وي نو دغه شان دا احتمالات په کثرت سره په دې کې راتلې شي چې قول د فقهاونه اخص کړي فانه يحتمل ان يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم دا احتمال شته چې مستند د فقهاو د څه شي وي اجتهاد او قياس وي وان يكون المرسل غلطه وان يكون المرسل غلطه ورفع كلام الفقهاء مرسل غلط شوی دی کلام د فقهاء مرفوعا ذکر کړي مرفوع حدیث ته جوړ کړي لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا لكن دا خبره د کبار تابعین په حق کې ډیره لري ده چې هغه د فقها او قول راواخلي او ګمان دی پیدا وکړي چې دا مرفوع حدیث دی بهرحال دا نیمه صفحه عبارت چې ذکر کو د دې نه چې فاذا وجدت هذه شروط قبله الشافعي تر دې بعید جدا پوري د دې مقصد دا دی چې دا مرسل د مسند نه په مرتبه کې لاندې او کم دی په دې کې دغه احتمالات د ضعف راتلی شي او په مسند کې دا دغه نوی دا احتمالات نشته والراجح من هذه المذاهب مذهب جمهور المحدثين لقوة دليلهم راجح وي په دې مذاهبو کې مذهب د جمهور محدثینو د ذکر داغي دلایل قوي دي د جمهور محدثین مذهب سو کم چې اولنې قول ذکر کو چې مرسل من انواع الضعيف دی امام مسلم رحمت الله علیه هغه عام محدثین له منسوب کړو أما ما ذكره ابن الحاجب من أن التابعين مجمعون على قبول المرسل ابن الحاجب چې ذکر کړی دی چې د تابعین اجماع او اتفاق دی د مرسل په قبول باندې وهذا ما قاله الامام محمد بن جرير الطبري دا امام طبري ویلي دي هغه څنګه ویلي وي انکار المرسل بدعه حدثت بعد المئتين د مرسل حدیث نه انکار کول دی له ضعیف ویل دا بدعت ته چې د 200 کالو نه پس یعنی دوو پیړو نه پس دا بدعت پیدا شوه دی فمردود نو د ابن حاجب دا داوه د اجماع او د محمد ابن جریر دا قول مردود دی وجسد د دې درت کولو وذلك ان من التابعين ومن بعدهم من كان يرد المرسل زکه تابعین او د دین رستو چې چا مرسل برت کولو کابن المسیب والزهری والاوزاعی وابن المبارک وغیرهم لکه ابن المسیب شو امام زهری او زاعی ابن المبارک چې دا د تابعین په دور کې دی او د دین سرست راغلی دی دای په مرسل رد کول نو ته په داوه د اجماع څنګه کې اجماع خو باله چې دا اهل علم هم په هغه وخت کې دا علما موجود دي دای مرسل مردود وای داوه د اجماع خو دی لاړه دا فضول ده واما قول ابن جرير فتاوله زرکشي او قول ابن جرير چې ده نو داغه تاویل او محمل امام زرکشي دا ذکر کړی چې ان ثبت عنه کدا قول چرته داغه نه ثابت شي د ان ثبت عنه معنا دا ده چې علامه زرکشي په دې کې شک کوي چې دا قول ثابت ته کنه بل فرض که دا قول تی ثابت شي فمراده نو د دې مراد او تاویل دا دی چې حدث القول به لما احتیج الیه دا نوې قول پیدا شو کله چې ول حاجت ته خلکو راغې دا معنی نه چې بدعت شو مخکې د خلکو مرسل له حاجت نو زمانه تیرې ده تیرې ده مرسل چې کله حاجت پیدا شو نو عمل په شروع کو لئن احدا مخکې ذکر شول د امام شافعي رحمت الله علیه په شرطونو کې چې بل مسند به د دې په معنا باندې راغلی وي په بل اسناد باندې به دا متصل راغلی نو چې متصل راغی بیا مرسل له حاجت پاتې شو عمل خو بیا په مرسل متصل باندې شو نو دې ځکه خبره د تقویت کوي چې یو طرف له یو روایت صرف مرفوع متصل مسند راغلی دی او بل طرف له یو مرفوع مسند متصل راغلی خو ورسله مرسل راغلی نو که چرته د دغه دوو روایاتو په منځ کې تعارض راغی ترجیح به چا لای هغه روایت لبی چې متصل هم راغلی او مرسل هم راغلی دی نو دا د تقویت لپاره ذکر کوي د دې مرسل متعلق بعض مسائل چې مصنف رحمت الله علیه ندي ذکر کړي خو اهم دي مراتب د مراسیل سمر دي امام سخاوي رحمت الله علیه په فتح المغوث مغیث کې و مراتب د مراسیل ذکر کړی دي ړومبنۍ مرتبه مرسل من ثبت سماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل داغه چا داغه صحابي چې داغه سماع د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي صحابه کرام دوه قسم له اهل علم تقسیم کړي یو هغه صحابه چې سماع د نبی علی السلام نه ثابت ده او دویم هغه صحابه چې صرف نبی علی السلام لیدل د سماع ته نه نشته نو لمنه مرسل څه شو من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم دویم مرسل صحابي له رؤيه فقط مرسل دا صحابي چې صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلې او سماع دا غین نبی ثابت دریم مرسل د مخضرم دی مخضرمین غیله وی چې زمانه د جاهلیت موندی وی د نبی علیہ السلام خرست بیا اسلام راوړ دی نو دریم نمبر د مخضرمین مراسیل دی سلورم نمبر مرسل د متقنینو لکه سعید ابن المسیب چې متقن امام دی دا مراسیل پنځم نمبر مرسل د هغه چا چې لا يرسل الا عن ثقه چې هغه ارسال نه کوي مګر د ثقه نه مثال به څنګه لکه امام شعبي او امام مجاهد چې دوی به ارسال د ثقاتو نه کول نو اهل علم په بعضي صورتونو کې د دوی مراسیل هم قبلي شپږم نمبر مرسل د هغه چا چې کان یاخذ عن كل احد د هر چا نه به اخذ کولو لکه پاغي کې حسن بصري عطاء ابن ابي رباح رحمهم الله اهل علم د دې مراسیل بالکل نه قبلي وای چې د مراسیل د هوا په شانتي دي شبه لا شي دي امام حاکم رحمت الله علیه په علوم الحديث کې ذکر کړی دی معرفت علوم الحديث وی اکثر ما تروى المراسيل من اهل المدينه عن ابن المسيب په مدینه کې چې بزیات مراسیل دا غن روایت کې دی شول د سعید ابن المسیب او په مکه کې عطا ابن ابي رباح او په بصره کې حسن بصري په کوفه کې ابراهيم ابن يزيد النخعي او په مصر کې سعيد ابن ابي هلال او په شام کې مکحول الشامی نو دین اهل علم تعبیر کوي چې من اشهر روات المراسیل فی البلدان د دې مرسل متعلق یو مسله ذکر کیږي چې احادیث مرسله کوم چې په صحیح مسلم کې راغلي دي لس احادیث مرسله په صحیح مسلم کې راغلي اهل علم دا په هغه باندې انتقاد کړ چې امام مسلم رحمت الله علیه په خپل ویلي مقدمه د صحیح کې چې مرسل زمونږ پنيز او د اصحاب الحديث په نيز باندې عموما دا د انواع الضعيف نه قابل د احتجاج نه دی نو بیا په خپل صحیح کې مراسیل ولې وروړي دي لس پورې احادیث مرسله دي د دې اهل علم جواب دا کړ چې دغه مراسیل امام مسند مسلم رحمت الله علیه استقلالا او انفرادا نه دي ذکر کړي دا مقرون دي بل بالروايات المسنده یو روایت په مختلفو اسانیدو راغلی یو ځای کې مرسل راغلی بعض راویانو هغه څه ذکر کړی مسند ذکر کړی نو امام مسند مرسلم ذکر کی چې رستو خلکو له وی چې مال غوړي دا ارسال والا سند معلومو او دا غي نمخ کې مسندم ذکر کی نو امام مسلم رحمت الله علیه استقلالا نه ذکر کوي بلکې دا مقرون بالمسند ذکر کوي په اسناد متصل سره حدیث ذکر کوي بیا په اسناد مرسل ذکر کوي اعتماد د امام مسلم په څه باندې وي په مسند باندې په مرسل باندې نه بیا حکمت په دې کې څه ده چې امام مسلم رحمت الله علیه احادیث مسنده ذکر کی او بیا د دې اقتران په احادیث مرسله وکړي نو دا وی لبيان الاختلاف الواقع في اسناده دې لپاره چې رستو خلکو له دا بیان وکړي چې د دې په اسناد کې اختلاف راغلی دی دا حدیث مروي دی په دوو سندونو مسندن هم راغلی مرسلن هم راغلی دی بل د امام مسلم رحمت الله علیه د صحیح امتیاز دا دی چې د طرق د حدیث او اسانید دا په یو باب کې په یو ځای را جمع کوي نو مرسله چې کوم دي دام ذکر کی په باب کې په اصولو کې اسانید متصله ذکر کیه بیا په متابعات او شواهدو کې دغه مراسیل او روایت مرسله ذکر کی او دریم جواب د دې اهل علم دا کوي چې حکمت د امام مسلم رحمت الله علیه په دې کې دا دی چې کوم حدیث په دوو سندونو باندې راغلی په اسناد متصل او اسناد مرسل باندې نو دا د هغه حدیث نه قوي دی چې هغه صرف په یو سند متصل باندې راغلی نو دا یو قسم د تقویت لپاره امام مسلم ذکر کی اولی مسند ذکر کی بیا ورپسې مرسل ذکر کی چې دا غره د هغه متصل نه قوي دی چې هغه صرف په اتصال والا سند باندې راغلی اسباب د ارسال څه دي چې اهل علم ارسال کوي نو یو په تور د اختصار باندې ایله پته چې متن د دې حدیث ثابت دی د امام مسلم نه عامه خبره ده عام اسباب د ارسال څه دي چې ثقات متقنین اهل علم دی او کله روایت مرسل ذکر کی نو د دې یو سبب د الاختصار د اختصار په تور باندې ذکر کوي اغله پته چې حدیث متن ثابت دی نو سند اوږد نه ذکر کوي بس مختصر سند ذکر کړي نو کله په هغې کې ارسال وکړي دویم د شک په تور باندې شک راغلی چې دی تابعي دا حدیث د چا نه اورېدلی نو بس خبره مرسل پریدي دریم نسیان چې هیر شي تنه دله خو متن معلوم دی یو امام لا یو راوی لا چې متن د حدیث خو ثابت دی خدا تی نهیر دی چې چا ورله بیان کړي د نسیان په تور باندې حدیث بیا مرسل ذکر کی او کله کله حدیث علی سبیل المذاکره ذکر کوي موږ مخکې وې چې مجالس د اهل علم او محدثین مختلفو مجلس السماع بو لکه پرون د شیخ عبد المحسن قاسم صاحب چې په حرم کې کوم مجلس السماع بس صرف طلبه حدیث او نو پدې کې به تسامح او تصاحل محدثین کولو دا رنګ مجلس المذاکره بو کې بناستلې او ځکه خبرې اترې به علمي مذاکره به شروع کنو حدیث به بیانېدل کله به مجلس التحديث معتمد بس شو مجلس التحديث نو کله کله دا مرسل چې ذکر کوي ځکه دای په مجلس المذاکره کې اوریدلی مجلس السماع کې اوریدلی نو مرسل ذکر کی یا علی سبیل الاحتجاج باج بعض اهل علم اگر چې مرسل نبی علیہ السلام لنه منسوب کوي چې نسبت ایله صحیح نه ده خو قابل د حجت ته کنه نو هغه د پاره مثالونه ذکر شول چې کله په یو باب کې بل روایت نویه د حدیث سره تعارض ناراضي د اجماع موافقتي وي نو على سبيل الاحتجاج ذکر کوي چې زه دا نه وایم چې دا خبره نبی علیه السلام له منسوب ده خو دا خبره قابل د حجت ده د عمل ده نو ځکه ذکر کی او کله کله مرسل د دی وجنه ذکر کی کونه معلوما للحاضرین مخامخ چې ولکم شاګردان او خلک ناس دی له پته چې دا حدیث مسند راغلی نو دی ورله مرسل ذکر کیه او کله کله اعتمادا ذکر کی اعتمادي د دې حدیث په صحت باندې چې ما د خپل شيوخ نه اوریدل زما استاد خو دې خو خبره نه کوي